بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه كتاب الصيد الکوایا د کتاب الاشربن بعد کتاب الصید ذکر کو د کتاب الصید او د کتاب الاشربه منس کې ربط او مناسبت هغه دا دی چې شربت اوس کې هم مستی کی او ښکار چې درته ملاو شي هم په مفته کې خوشاله شي په دواړو کې سره سرور سرور کتاب الصید صید لفظ اصل کې صید دا په معنا د مصدری سره هم راځي استیاد کار کول او صید اطلاق په ما استاد باندې هم کې چې کوم سیس کار وشي نو صیدا یا په معنا د مصدر سره اشتیاق کار کول آیا صید مبنی للمفعول په معنا د ما یصاد سره دا کار کول دا یو فعل مباح ده خدا اباحت مشروط په چن شرایطو باندې دی غیر محرم محرم فغیر د حرم کې کې یو سړی احرام وي او په حرم کې اخکار کوي دا ناروا ده کې یو سړی احرام تړلی وي غیر حرم کې اخکار کوي ناروا ده دو صورت چې غیر محرم وي په حرم کې ښکار کوي ناروا ده چې غیر محرم په غیر حرم کې روا ده نو دې جزئیه نه څلور خبر را معلوم دي څه سموله څلور صورت د حرمت یو صورت د جواز په کې مسله وقول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه اذا ارسلت چې کله واسطه عدي کلبک سپه المعلم تعلیم یافتا گریجویټ وذکرت اسم الله د خدای نوم چې ور باندې واخلي کلب وان شارک کلبک وان شارک کلبک کلب اخر کچه ته شرک سستا سپی سره سپی اخر یو خل د بل خر سره لګې مګرې فلا تاکل بیا مخرا فانك انما سميت فانك بشك تشي نما خبر لا بل نه دا سميت تا بسم الله ولم دخدای اخستر على قلبك فخفل سبانه ولم تسمع على قلب غيرك او نیول خو جوارو خلک دا ول چې سپي تعلیم حاصل کړي هغه به حلال شي تعلیم حاصل نه کړي حلال نه وي خو جلال چې سپي د ځان لپاره نسی د ډیر په قهر او په غصه باندې بیا د کې باطن کې د زبان کې اوشګي دي لاړې دي لعاب دي اډنیهایت مؤثر مؤثر دي زهر دي دا هغه چې څنګه په شی باندې ولګي چق هغه لاله ور سره ولګي یا حیوان ټول زهر الوت شي خطو پی کنه پی او چې کله تعلیم حاصل کی تعلیم نه بعد د چې دی نشي هغه خالی نیول کوي هغه نه لري کوم زهر الوت هغه نه راو بس خالی نیول کوي نشي پښتو پیږي کمزورې کوي تعلیم دومره لوي شي پښتون په علم دور لوی سیز کوشش دا وکړي طالبانو چې علما زیات کړي کوشش دا وکړي چې طالبان د علم زیات کړي علم نو دنیا به بالکل د برابرې دا ول سپوینه انسانان جوړ یا د نس او که علم نه او کوم انسانان هغه هم سپیشي الله دې رحم وکړي تاسو مستونه کوشش دا وکړي دې لپاره مهنت وکړي خامخا الکه واړه ماشومان طالبان پیدا کوي لکه تبلیغیان الکه وای چې خلک پیدا کوي تبلیغ والا تبلیغیان خو خلک لکه موږ تاسو مدرسې مرا لړ کوي دا ټول تبلیغیان زمون کنه دي الا ماشاءالله پښتو په تاسو هم کوشش کوئ کلی تلاش شي خلکو پر مهنت کې دازوي د سبق دی وای تعلیم دی خیر د لسم دی پاس کې بیا ته مهنت پرو کې دا ان شاء الله خدای پاک هغه برابر کی بهر تکثیر علم لوی شي علم ډیر لوی شي کوشش دا وکړي علما زیات طالبان علم زیات نو اسمه کوي طالبان چې څونه زیاتېږي د علم دا کفر ته شکست څومره چې زیاتی یورپی ممالک دا ټول را جمع شول جانپال ته وویل پوپ جانپال ته چې دا خبره کېږي چې 20 سال به یورپی ممالک مغربي ممالک ټول مغلوب شي په اسلام به غلبه راځي موږ ډېر پریشان یو اول تاسو سره وکړي د قران او د سنت زده کون کې ډیر دی او کدا 1 2 3 وال ډیر دی نو 1 2 3 رد نه کو هغه ضروری ده ولیکن علم د شریعت ته غالب دغه مغلوب ده ها ته به کار خراب شي دا هیڅ یو ته دا هیڅ سر او کله اسلام ملکونو کې وګرځیدل چې واپس راغله رپورټ پوپ جان پال ته پیش او اوس مردار ده کنه هغه ته ویل چې څنګه چې په بس تقریبا لس فیصد یا د دین هم کم خلک مدارسو کې قران او سنت ته ځکه دا نه وی د نوی نه زیات فیصد ټول سکولونه کالجونه وای انګریزي تعلیم ځکه په آرام سره اوسېږي سترګې مزه کوي سم نشي تاسو مشتو پوي او کافر تا ذات نه یریږي کافر تا قران نه یریږي تا سنت نه یریږي تا پیغمبر نه یریږي دغه طالبات ته هتیار نه یریږي مب خبر پوي بار تقدیر تاسو منبر برابر نه کېږي نه سم تقریر نه تقول نو علم طالبان د علم زیات چې قران او سنت طالبان زیات جب ارته برابر شي ان شاء الله ته مشکل على كل حال مړ مې نکړي خاصه په مسخره وعلى اباحه الى عقد الاجماع فاباحت دي صي اخکار کول باندې اجماع هم منعقد ده اجماع په دې باندې اجماع منعقد ده د صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین اجماع منعقد ده ور باندې او بالله ولا نوع اکتساب قانون دا ده هر هغه شی چې الله جل جلاله د مخلوق لپاره پیدا فرمایلی دی او منسوسی په هغه کې حرمت د خدای طرف نه راغله نه دا غن انتفاع د بنده لپاره جائز ده دا انتفاع بیا دوی قسمه ده یو انتفاع د هغه په غوخه باندې چې معقول لحم بل دا انتفاع بالجلود په چمړو باندې بل دا چې انتفاع دا چې دا غیر ضرر نه شي معقول شي دا فائدہ ده چې سید ضرر نه شي معقول شي خلاص ولانه نوع اکتساب دا کار کول یو نوع ده حاصلولو ده د سیز حاصلولو ده او د فائدې اخیستلو ده بما قال سیز من هو چې د سیز مخلوق لذلك د انتفاع لپاره وفيه استبقاء المكلف یا سره لکه وګړه د غره کې ګرځيږي دا له کرخي او چنې لکه وای نشته نو بخکارو کې غو خبر لکه خکار وو کې لکه حیوان به سم لې دا غنه باز چې کوم د خکباب لکه څه وو خره کباب او شباب اخرى څو ورځې مخکې دوه درې ورځې مخکې حضرت مدني صاحب زوی راغلی زوی راغلی ارشد مدني صاحب ریکوارډ له راغلی و پټ راغلی ښکار ته راغلی یا د نس د سینزرو ښکارې کول یا د نس چې پاکستان راغلی به چکر دلته ګمبټ ته راغلی یا د نس پښتون په زموږ ناس ته ملګری بل څه له خو زه به ورسره تلم نه خو د ښکار کوي چې د سینزري ورته راونیسي تیارې مړي ټوپک باندې یو ځل ایوب خان چې څنګه اوریدلیو ایوب خان نو دا پاکستان صدر هغه یې خلکو ته چې ماته زه کار کوم کار کوم هغه ته خیر ټیک ته یو خوريچ به ولم ریچ نه ده ریچ په څه څور پای ریچ کول نور ته خاطر او سریچ د کوم نه کېد چې د خلکو د تراول ته دا ریچ خو ګډې په د میلو کې دا مداریان اوس لګی چا سره ته چې مدارین ریچ راوستل ایب خان ته چې جیری چم پیدا کړه و چې ولا کنه ایب خان چې دا چې ټوپک ورته ولا ریچ طالبانو ته بس د بويشت هغه بس د وشتل ټوفه کو ته کې اوبیچ په سلام ورته وکړي خلای ګړه کړ کې تاسو ما دغه خر کوي ته غلوي تعلیم افته پښتون نه في یا د نس خلا وفي استبقاء المكلف پدې کې کار کول کې د مکلف ژوندۍ پاتې کېدل دي وتمكنه او قادر قادر یدل د مکلف دي من اقامه التکالف هغه عبارت ته د قائمولو د تکالیف شریع منز او د سروجه فکان مباحا نو دا ښکار مباحثو په منزله الاحتطاب په شان د لرګوی راټولولو باندې په دشتو بیابان کې لرګي راټولې جایز کنه جایز او کارم په دشتو بیابان کې کوم دراوان ثم جمله ما يحويه الكتاب ټول هغه چې د کتاب ور باندې مشتمل فصلان دو فصلي لیو پیژنې شرمخ ذئب ذئب خو پیژنې تاسو لیو ته سوې خدای تاکل نه کیته د لیو یې رسې دا ذئب نو یو ذئب مذکر یو ذئب سی مؤنث نمیر راته وای یو خزمره ده یو څه ده پلان ورته څه ورته چټه او تا په ډېر خپل ښکاری کې ډېر مزیدار چې رنگ خدای ولا ورکړی دا ډېر خپل خدای دې ورته سیخ ما کړ خلری نه ګوره کار به دی وکی هغه نه دا چټه چې مذکر وي دا په زیبتون باندې لکه اوخیږي نو بیا لکه دینه فهد پیدا شي که حیوان تاسو وایي فهد نیمګډر خرب والبازی باز تعلیم یافته وسائر الجوارح باقی زخمی کون کې حیوانات المعلمه چې تعلیم ورکړي وفي الجامع صغير وكل شيء هر چیز علمته علمته چې ته تعلیم ورکي من زینا چاغه نیول په داړو باندې کوي په څه نیول کوي په داړو باندې من السباع د زناورونو څلور خپوینه د څه څلور خپوی ده وزي مخلب هغه چې نیول کې په پنجو باندې په پنجو سره نیسي ا من الطيور د مرغانونه فلا باس بسيده نو باک نسته د هغه په کار کولو کې ولا خیر فی ما سوا ذلک فغیر دې کې بیا چې کوم د خیر نشته غیر زیناب او د معلم او غیر ذی مخلب دینه ما سوا چې کوم د خیر نشته جایز نه الا ان تدرک زکاته ها مګر زوړ خبره چې ومندل شي دا غي ذبح کول څه مطلب تا یو سپیده هغه د تعلیم یافته نه ده هغه چې کوم دا سوې د تونی ولا غر کې سیونی ولا سوې اوس ته ورسره سره سوې مړه نه خالي نیولې ده سپیده ولا وشړل او دا پاتې ده مړه نه ده چاړو دې تر پاتې کړ حلال دي کړل حلال څخه نو چې تعلیم یافته حیوانات در تراونی شي نو پاره کې زب اختیاري چې دا نیول د حیوان سره معلم ده دا کافی ده او کچره یو حیوان غیر تعلیم یافته در تراونی ول پاره کې زب اختیاري چې د دنیا ول قائم مقام د زب اختیاري شي زب اختیاري پکې الکه کافی نه زب سبب پکې ما ته ګوري خاله و اسم الكلف اللغه يقع على كل سبع نوم دلته نوم په لفظ سره لفظ کلب په لغت کې دا واقع کیږي په هر درنده ور حتی الاسد اسد ته هم کیږي حتی الاسد اسد ته هم کیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عتبه ابن ابي لهب لکه راوکه اللهم صل عليه كلب من كلابك اي الله تور بال مسلط يا اسبيد اسبو يستان يا الله فصلت عليه الاسد فقتله زمري وني وبي مردار ده ابو لهب ده زوي ده النبي صلى الله عليه وسلم تو په نبی رسول تکلیف ته پاره نبی رسول الله مبارک ته طلاق ورکړ بیا د نسو وعلى ابي يوسف رحمه الله انه استثنى من ذلك الاسد اسد بل اسد کته تعلیم ورکی هم تا ته یو سیز راونی سی او د مړ کی د ښکار صحیح نه نه البته کزمریونی او ژوندې پاتې او تا بیا په چاړو باندې زبق بیا به حلال شي دا امام یوسف نظر ودب دب موږ ورته خرس وایو ریچ دا مردار خور چې مردار بلا یو خوري مردار خور څوک ورته وایي څوک ریچ ورته وایي څوک څه ورته وایي موږ خلک ورته خرس وایي څه هو د خرس بچیا خلک ورته وایي لأنهما د اسد او دب چې ده لا يعملان لغيرهما دا دی بل چا لپاره کار نه کوي دول چاله فعلا یو نهایت خود خود غرض دا یو نهایت خود غرض دا او بل چې کوم د الکه نهایت غیرتی ده دا زمير نه کولې چې د بل کار لپاره کارو ها لانه لا الاسد لعلو همته دي همت دي چې فلا يعمل غيري اسد چې کله یو حیوان ونیسي نو ټول نه خوري حدیث کې څه وینه مینه دغه وخت څه گزارو کې به پریږدي حتی یو کتاب مې کتل هغه لیکلي اسد چې کله مړ شي او دی ویدي وي تور مهربانه ده دا د وړو مرغان راځي د غافونه دغه کې شلي دای سم نو ورته وای پښتون بوي خو کوګه یو بیا دې خدای ونه یا د نس عصب مزمره کتل یې چې نه نه کتل خاله وضب ريشو دا خرس او خنزير دا خنزير نه کتابات مردار خور لخصاصتي دا ډېر خصيص ده خود غرض ده تفوسو لوي ها که څوک نه پیژني هغه به چرته وګوري هلا تفوس والخنزير مستثنى من ها من ها من عموم الايه خنزير ته کته طالب ورکه هم تعالی پر اختار نه کی ولې انه نجس العين ذات مردار فلا يجوز انتفاع به ثم لا بد من التعليم ګوري دا د حلت لپاره لا بد د تعلیم تعلیم ورکه لان ما تلونا من النص ينطق باشتراط تعلیم دا غمونږ چې کوم آیات تلاوت هغه دلالت کوي په شرط کولو تعلیم باندې من الجوارح مكلبين اي معلمين ولا حديث به حدیث از جهادی دلالت کوي په اشتراک تعلیم وبالارسال او په استول باندې ولانه او بلدانه ولانه دا سپي او پرشان د سپي باندې انما يسير ګرځيږي على تر على د زبه لکه چاړه په تعلیم په تعلیم باندې ليكون شي دا سپي او نور حیوانات عاملا کار کوونکې له د مرسل لپاره د فیسترسلو بیرساله نجی پاستولو د مرسل او د ښکاری باندې ويمسکو را بنديږي هو ويمسکه عليه او نسی دا حیوان او هو دا سید علیه الک د مرسل د پاره ځان د پاره د نسیدای تعلیم علامه په تعلیم القلب ایترک الاکل ثلاث مرات چې سپیته ته تعلیم ورکی یو ځل په سواچ واستاو چې کونیسا خړا خړمون دې کړل یا د نس خبر خطاو څه شموله حیوان راوړ خو یې نه خورل چې شول ورسته بعد کې بیا چې کومه لکه پس بیا د پخکار پسې واسطه ول چې اونې څه خړا نو خړ منډې کړل څه خطاوت دی د ښکاری سپې ډېره تېزه منډه کوي تاسو کتلی ده دوره ټوپ اچي به حیران مشي ورته او کمزورې مې نری غوندي دوره ټوپ اچي د ظلم دوه تیز ته د وخت ګاډي تیز ظالم دی یا د نس ده او حیوان را ونیولو بنو ملا تا ته راوړ ټیکزل دریم ځل چې واستاو تونی سخلا حلال راوین وینه خپل تا ته نو پوښتنه چې الکه اوس د دربندي په کار ده چې سبق یې زده یا دا نه خو دا نو کار ته کوه ها دې شامل ده تعلیم د باز تعلیم د بعضی هغه دار بس ته تعلیم ورکړ ها بس ته څه واس کوي بعضیان ها پته نه ستخاله پرته پونیسا او د یو حد پورې لا دا یو تاوازو کرا واپس بچو یا د نه خبر لا بیرته واپس یا د نه خبر او کنه صحیح سمولا کنه دا لغونی وخت کې تیر شو بیا لا لا شا لا چې هله په لا پر واپس بچو را واپس را واپس لګاري ستاسو خپه ده را واپس چې را واپس بیا کې پوه شئ چې دا لکه تعلیم یافته ده الکه نورې پګړیو ته وهل پکار دي یا رومال ورسره کول پکار دي حفظان تر مال سر کیخه دا د نظر خره وتعليم الكلب ايترك الاكل ثلاث مرات وتعليم البازي ايرجع ترى واپس بحيث باغ وقت اذا دعوته شكل الدعوه ترى واپس وهو ماسور دا طريقه تعليم را نقل سيد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وبل انا بل دا چې د سپي تعلیم په وهلو باندې اصليږي او د باس تعلیم په وهلو هغه بل اثر کې زو راځه د پیری وسره کوله کې لګ د خپل تعلیم څخه وبدن البازي لا يحتمل ضرب ځکه چې یو احمر بس کې بزوندای شي هله بچا باسر خځ کور کې کېنستل هغه مشو کده شي کټ کړي و دا څونه مو شکر خوراک بنه ځکواله او نو کال غټ غټو هغه کټ کړي اه تر استه ته کال غریب رنګ سترګې ګرځید یا د نس حاله وبدل القلب يحتمله دا برداشت کول شي ضرب فيضرب ابي وهي اذا اكل من الصيد ليتركه اذا اكل فريدي لکه کله خوراک وکړ تر باندې یا د نس کله مدرسې ته غراسي دا بیا طالب نه نه باسي بیا تر باندې وخه مخه راشي کده عجیبه کمال دی ولا زه حیران وجعل آیت تعلیم علامه د تعلیم ترک ما هو معلوف عادتا علامه د تعلیم دا ترک پر خودل ما انا فز هو چې د اتیز معلوف هو محبوب لك هو د دې باز یا د سپی عادتا به تور عادت والباز د باز عادت څه ده موږ تخت کوم ترازی سخت دي چې اوس موږ روان شو بیا واپس راغی روان شو بیا واپس راغی نو پوه شو چې لکه دا لکه دهشتګردي پرې خو سم سړی شي والبعثي متوحش دا بعضي چې کوم نه دا متوحش ته لکه وحشت ته پکې تخت مونږ ها متنفر نفرت کون کړه فكانت الاجابه دا قبل اول زمونږ خبره چې واپس کیږي آیت تعلیمه دا علامه ده د تعلیم ده خوش مسله ده خلق دا هغه کېنولې یا شین څه بولی شین شي چوټي کېنولې دا هغه مرسره نه څه ته چوټیانی کې تاسو پښتو به بیا هغه چوټي راواله بیا خلک پکې بخت ګوري څه کې ګوري بخت نو تر دې دا تاسو ته دی نه ته دا هغه ډیرو خيار ده دا خبره نشي کولای کولای یا د خپل کلام باندې لیکلي تاسو کتلای تختول د خلا یو څه د تاسو په کتلې شي تخته خلک نیولې خوري نه تینګ نیولې بیا د نو او منډه ورسره چې کوم د کوي بیا چې وګوري څوک ستنه بیا حمله کوي بیا خوري کتلې خدای دې مرګ د تاسو واجب چې څوک یو کور ته ما چای وروړل شین چای پښتون په تاسو کې نه هغه ته وکم ته زه ورې وړو کړو نو هغه سره د محمد نیمه ما یې د محمد په مال اوزه چیرې او سپی دوره خطرناک سپی و چې ډیر تیز سپی و د محمد ماما نه مخکې سپی را ورسید زما سره پیالې هم لاس کې وګوره مړه چې نیمې نیم و خو که دا ګدم خو دا ماتی شی به توی شي او که دا نږدم خوري مې الله اجر زما زین کې یو ترکیب واچول د چې را نږدې شو شین چې مې پرې سر ورته توی چې په سر مې چای ورته کا هو سوځي د کله هغه تمن دې کړو نه پاتې شو قلبي کنه دي څه مال تاسو خدا واوري چې د سپي تعلیم دا ده چې درې ځله خوراک پرې دي څو ځله درې ځله ثم شرط ترک الاكل ثلاثا ثم شرط شرط کړی امام قدری ترک الاكل في خدل د خوراک ثلاثا وهذا عندهما وهو روايه عن ابي حنيفه رحمه الله لان في معدونه فكم د درې وارو کې مزید احتمال ده د دې چې الکوي فلعله ترک مره او مرتين شبعا چې مور ده څه ده او چې د یو ځل دومره اوږده منډه وکړله دوه ځلې دوه اوږده منډه وکړه او دریم ځلې هم وکړله د مخکې دوه ځلې کومړي عظیمه څنګه په دریم ځلې چې ونه خپل مولوي کې تعریف باندې نیولې ٹھیک شه اذا ترکو صلاه دل دلته کې د ترک علا په دې باندې چې الله دا ترک سره عادت له هذا د پر عادت وهذا وهذا دا تقدیر په دروي باندې دا ثابت ده دا صلاه سمدتون دا دوی موده ده پښتو پی کنه پی ها عذر سره بیانې لکه ما ته پته نه نو څو دل عذر معتبر درې دل حضرت موسی علیه السلام دا شان کما موت الخيار درې ورځې وفي بعض قصص الاخيار ولان كثير هو الذي يقع امارتا كثير هغه هو كثير چې هو الذي هغه سي دا يقع چې راځي امارتا دلیل وی على العلم علم باندې دون القليل قليل عليك دلیل علم نه والجمع هو الكثير نو دوی دل چې پر خو معلومیږي د علم اصل وادناه الصلاه کم الکوا هغه د کثیر درې دي فقدر او اندازه کړی شو بها په دوی ځکه درې پکې متيقن دي په کثیر کې وعند ابي حنيفه رحم الله على ما ذكر في الاصل لا يثبت نص ثابتيږي تعلم ما لم يغلب چې غالب نس على سن الخير په ګمان د ښکاری باندې چې انه داسپي معلم تعلیم یافته ده ولا يقدر تقدير نك امام بن فضل ثلاث قدري ذنون بن تدري دل تات خوراک پیری قل ان المقادر دا اندازي تقديرنا لا تعرف دا نه معلومه اجتهادا بل نفسا وسماعا دا توقيفي وي اسوي توقيفي وي الله او دا الله رسول الله تقدير الک الاحکام تكون معلومه دري ورځې څلور ورځې دري زلو دوه زله ولا سمع او پدی کی الکه سمع نه راغلی نه حدیث نه وایم قران فیفید لرای المبتلا به نو مفوز بسی د اندازه د تعلیم د سپی رای د مبتلا به ته چاغ کاری ده کما هو اصله کسنګ دا قاعده کولر امام ابو حنیفه ده فی جنسها په بیان د جنس مقادیر کی وعلى الروايه التي ها ولا الروايه الاولى دماغ ولفن يبل روايه راغله مذهب خو دا نه وکنه درې روایت ونه سو تدريو وعلى رواية الأولى عند حكم الإمام ثمن يحل حلالي ما استاده ثالثا على ما هغه ښکار استاده ثالثا یو نیولو مرداد که حلال چې مړی اول ده مرداد چې دوم ښکار ونیولو مړی یک مرداد چې دریم ونیولو امام صاحب دریم حلال صاحب یې دریم سره مرداد شابه سيناريو فلميږي تاسو متعلق کوي وقبل تعلیم غیر معلم مخکې تعلیم نه دا تعلیم یافته او تعلیم یافته حیوان چې تا حیوان مړ کی هغه حلال نه دی فکان فکان الثالث واکه دا دریم ښکار سید جا کلب دا ښکار د سپید جاهلین وسواره ک تصرف المباشر فی سکوت المولى اے مولا یو سره دا غي غلام هغه د مولا په مال کې تجارت کوي خو مولا ولې اجازه نه ده کړ خو مولا یې ګوري په خبره چې دا تجارت کې خو منع نه کی نو دغه اول الکه کوم حق چې ده دا لازم نه ده کله مولا خو خو دې نقص کول شي البته لدی نه بعد چې کوم تجارت عابد کی دي چې د مولا اجازه تک صلاحت نه دلالت ځکه دې ګوري چې زما مولا په مال کې تصرف کوي بل بيع او شراء او د اسم نه ورته وینو خو اجازه ته کنه خو هغه چې اوس بل پیل په کې لګیا ده دي کې لګیا د مولا اجازه نشته د چې لسه مولا لپاره دی حق ته چې دغه بیا ماته کې یا د شرات کې ماته کې خو شي مسله به وله ایمان سوي انه دا ترک د عقل عند ثالث تعلیمه عنده دا تعلیم ده عنده اي عند الاخذ في المرتبه الثالثه فكان هذا دا ثالث سيد جارحه معلمه معلمه دا سيد یو حیوان زخمی کون کې د معلمه چې تعلیم ورکړ شوی ما ته وښه چې کله د دریم ځل اونیولو او تا ته راوړلو نو اوس په دې دریم ځل نیولو پر اړولو سره تا ته پته ولګېده چې دا تعلیم یافته تعلیم قبول کړي د دریم ځل مخکې تعلیم زده کړی که دریم نه بعد زده کړي دریم نه مخکې زده کړی ځکه دریم اوښ ونه خوړلو پوه شو مسله دا حلال امام صدري ته هم پام دی که امام سوي دا ته اوس پته ولګي په دریم ځل سره چې دا لکه تعلیم یافته ده نو تعلیم کله زده کړ چې اول دوم کې تعلیم پوره شو نو په دریم کې خدای معلم څه کړ نو دغه حلال ټول سره مولیان بخلاف تلك المساله البته د غلام په مسلې کې چې غلام دا بیا کوي ابتداء د علم څه چې زما ځون په تجارت هم کړشته چې دی اوله بیا کوي نو دی غلام ته دې پته نشته چې زما غول د تجارت خو چې کله دوبه اخلاص کړل مولا ته نه ورتل اوس دې د ته پته ولګي چې زما غول د تجارت یم خو شو مثلا نو ځکه دا غاوله به کې کوم د لکه د مولا لپاره حق دې ست چې لکه دا نه پته به یو شراو ورسره یا رسول مثلا شته وذالک او دغه اعلام مولا له خپل ځند مولا طرف نه بعد المباشره اورس د کولو د اول بین راغی چې هغه تمام شو پته ولګی چې ما ته مولا اجازه کړې چې صراط نه دی دلال تن قال هي هي رب